الله وقالت النصارى المسيح ابن الله سوره توبه ده احکام د دین بیانیږي د احکامو د دین د بیانېدو سره د مشرکانو د کافرانو بیان راغی چې دا پلیت او ناولی خلق دي هغوی دی چه دی د حج په طور یا د عمری په طور باندی بیا مسجد حرام ته نه رانزدی کیږی دا بیا بیان کیده کیده په دی سوال دا دی چه منګه بیان کو او یو غلطه فرقه په دی علاقه کی او په هغه غلطه فرقه باندې رد کو نو دا رد جایز دی که دا جایز نه دی بلکل جایز دی خپل بیان کوا کوا کوا او بیا قوم ته وایې چې ګورې دا پلانې ډله نه ده د دې نه ځان ساتی دا ګورې غلطه ډله ده دا جایز دی ګوره بیان کیږي کیږي نن د یهودو بیان دی او د عیسیانو بیان دی وقالت الیهود اوی یهودو د توحید په مقابله کې یهودو دا خبره وکړه چې عزیر ابن الله حضرت عزیر هغه زوی د الله دی څنګه چې تاسو دا وایئ چې یا الله مدد یا الله راورسېږه نو داسې داسې هم وایې ښه چې یا عزیر مدد ولې عزیر د الله زوی دی څنګه چې د دنیا نظام الله روان کړی دی د دنیا د نظام په چلولو کې الله برخه حضرت عزیر ته هم ورکړې ده وقالت اليهود اوی یهودو عزیر ابن الله حضرت عزیر دا زوی د الله دی وقالت النصارى او اوی عیسیانو المسیح ابن الله مسیح دا زوی د الله دی عیسیانو بوی حضرت عیسی د الله زوی دی د هغې عبادت کوي یهودو بوی عزیر د الله زوی دی د هغې عبادت کوي کله نا کله عرب داسې کار کوي یو سړي خبره نه کړي خو د هغه د عمل نه داسې معلومیږي نو ته وایې قال فلان فلاني داسې ویلي دي ما وی هغه ویلي نی خو د هغه د حالت نه داسې معلومیږي لکه هغه یو سړی و دشمن پلو روانو نو هغه چې روانو نو دا نیزه ځان سره داسې ایښې ویې داسې نابل ورته وایي داسې مه وایه چې زما په دشمن کې وسله نشته ستا په دشمن سره هم وسله ده نو ده خو داسې نو ویلې چې زما دشمن سره وسله نشته خو چې دا ده ځان تیار کړی نه دی او نیزه ځان سره داسې ایښې ده دا حالت دلالت په دې باندې کوي چې دی وایي چې زما د دشمن سره دغه نشته وسله اوس ته د دشمن علاقه کې روان یو ټوپک د سره دی او ټوپک د غاړې ته اچولی دی نو دا خو دلیل د دی دی چې یاره دلته کې د خلکو سره ټوپک نشته نه په دشمن کې چې روانې بلوټ به دې والي وي نیغ به دې نیولي نو دلته هم دا سوال دی چې دا خبره به دوی په خولې نی کړې مړه خو د حالاتو نه به داسې معلومېدل چیرې عزیر د الله زوی دی او عیسی د الله زوی دی وایي نه نه نه نه دې سرکوزو په خولې ویلې ده تاکید کوي ذالک قولهم دقه دا خبره د دوی بی افواههم په خلو د هغوی یا داسې وکې یا داسې وکې په دې کې کم اشاره ده کمزوروالي د خبرې ته موږ هم چې کله ناکله یو خبره وکړو بې بنیاده خبره مونږ وایو که نه لکه داسې د خولې خبرې دي نو دا وایي ذالک قولهم دا د دوی خبره ده بافواههم تش په خولو باندې حقیقت داسې نه دی خو خالي د خولې خبره کوي یضواهئونه دوی مشابهت کوي یضواهئونه دوی مشابهت کوي قول الذین د خبرې د هغه خلکو سره کفرو چې هغه کافران کفرو چې هغوی کفر کړی دی من قبلو مخکې د دوی نه دا یهود عزیر عزیر ابن الله وی عیسایان چې دی نو دغه وی عیسی ابن الله په دې خبره کې دوی مشابهت کوي د هغه مخکینو مشرکانو سره هغه مخکیني مشرکان چې د ابراهیم علیه صلات وسلام زمانه کې وو هغوی به څه الملائکة بنات الله ملائکې د الله لوریانې دي نو یضاهئون دوی مشابهت کوي قول الذین د خبرې د هغه خلکو سره کفرو چې هغوی کفر کړی دی من قبلو مخکې د دوی نه قاتلهم الله الله دی دوی هلاک کی انا یوفکون دا څنګه دوی ګرځولی شي د حق نه اتخذو دې خلکو نیولی دي اتخذو دې خلکو نیولی دي اربابا خدایان من دون الله بغیر د الله نه یوې خپل علما او خپل بزرگان او بل چې دی حضرت عیسی دی د ځان دپاره خدایان ګرځولی دي والمسیح ابن مریم او حضرت عیسی زوی د بیبي مریمې په صحابو کې یو صحابي دی حضرت عدی عدی ابن حاتم دا عیسوي و رسول الله ته راغی اوس ایمان راوړي په دې غاړه کې هغه صلیب اچولی دی لکه د تعویز په شکل رسول الله ورته وایي دا د شرک نښې دی لرې که دا صلیب نه دی دا لرې که وایي دا مې لرې که ایمان مې راوړو یو ورځ پیغمبر اسلم ته رالم دا ایتونه وي چې دې یهودو خپل علما او دا خپل بزرګان دا چې دی نو ځان دپاره خدایان ګرځولی دي وی ما ورته ووی چې حضرت زه خو عیسی یوم نو موږ خو به خپلو علماو ته خدایان نه وي موږ به د خپلو بزرګانو ته خدایان نه وي دا څنګه الله وی نو وی هغه راته وی چې همدا ستاسو دا بزرګان چې د الله به یو کار حرام کړی او دوی به وی حلال بس تاسو به یې پلانی ویلی دی چې حلال دی حلال دی حلال دی نو خو چې الله به حرام کړی او تاسو به ته حلال وی الله به حرام کړی او تاسو به ته حلال وی نو خدا دغه شو کنه په خدای نیول شو وما امرو او حال لا دی چې دوی ته امر نه وشوي په خپلو کتابونو کې الا لیعبدو مګر د دې چې دوی د عبادت کوي الها واحده د معبود یو لا اله نشته د معبود برحق لایق د عبادت الا هو مګر همغه دی سبحانه پاکی وایو الله لا د هر قسم عیب او د هر قسم شریک نه سبحانه پاکی وایو الله له عما د هغې معبودان باطلونه یشرکون چې دا خلک د الله سره شریک کوي دا د الله دین او دا د الله توحید دا کومه مسله چې ده نو دا په دنیا کې یو رڼا ده چې الله پاک راوستې ده یریدون دا خلق اراده کوي ان یطفئو نور الله چې دوی مړه کي رڼا د الله دوی اراده کوي چې دوی مړه کي هغه رڼا د الله هغه رڼا چې کوم د دین د وجې نه راغلې ده او څنګه مړه کي بې افواههم په خپلو خولو باندې دا ګډې وډې وایي دا د شرک خبرې کوي دا د بدعاتو خبرې کوي لیکن الله الله یو شم نه مني ویأب الله او انکار کوي الله الله یو خبرم نه خوښوي ویأب الله انکار کوي الله الا ان یتم نوره مگر دا چې الله تمام کی او کامل کی خپل رڼا او خپل دین ولو کره الکافرون اگر که بد ګڼي کافران هو الذي الله هغه ذات دی هغه مهربانه ذات دی ارسل رسوله چې هغه راولیږه خپل پیغمبر حضرت محمد صلی الله وسلم بالهدا سره د هدایت هدایت څه دی قرآن مجید الله هغه ذات دی چې راوی لیږه خپل پیغمبر سره د هدایت و دین الحق او سره د دین حق حق دین څه دی اسلام دقه اسلام هم ورکو دا قرآن مجید هم ورکو سله لیظهره چې الله غالبه کي دا خپل دین علی الدین کله په دینونو ټولو باندې دقه وجه وه چې دا دین راغی د دې اسلام پر راتلو سره ټول دینونه منسوخ شو چې قرآن راغې ټول کتابونه منسوخ شو یو ځای کې به درته راشي رسول پاک صلی الله علیه وسلم وایي که نن موسی علیه السلام ژوندی وي هغه له به هېڅ شی جایز نه وي الا اتباعي مګر زما تابعداري عیسی علیه السلام به راکوزیږي هغه له به هم جایز نه وي مګر څه به وله جایز وي د رسول الله اتباع ولو کره المشرکون اگر که بد ګڼي مشرکان یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو ان کثیرا من الاحبار یقینا ډیر د علماو د یهودو والرهبان او ډیر د بزرګانو د عیسیانو د یهودو چې دا کم علما دي او د عیسیانو دا کم بزرګان دي نو دوی چې دي ان کثیرا من الاحبار یقینا ډیر د عالمانو د یهودو والرهبان او ډیر د بزرګانو د عیسیانو لیاکلون اموال الناس هغوی خوري مالونه د خلکو بالباطل په ناحقه په ناحقه د دې نوابانو او د دې سردارانو نه دا رشوتونه اخلي او د دغه انبیاو د دې پیغمبر خلاف پروپیګنډې کوي د دې قرآن خلاف پروپیګنډې کوي ویسدون او هغوی خلک منې کوي عن سبیل الله د لارې د الله نه چې هغه اسلام دی چې د هر طرف نه خلک مالونه خوري په رشوت خوري په ناحقې خوري په ناجایزې خوري خو مطلب دا دی خزانه جوړوي که نه نو دا خزانې جوړول دا څنګه یي والذین او هغه خلک یکنیزون الذهب چې هغوی را جمع کوي سره والفدوة او سپینه سره او سپین مطلب دا دی مال مال را جمع کوي خو د هغه مال حق نه پوره کوي دا یو ټکی دی مال جمع کول سرمایه جمع کول دا بلکل جیز دی که سرمایه جمع کول جایز نه وي نو زکات به بیا چرته راتلی خو دا دی چې حقونه پوره کې زکات ورکې د غریبانانو خیال ساتي دا هغه صورت دی چې مال را جمع کوي خو حق نه ورکوي نو هغه خلک چې هغه را جمع کوي سره او سپین تاسو ته ما مخکې ویلي ګورې نغدې روپۍ د ځان سره مږ دی سخت تاوان دی چې ځان سره د صندوق کیږي ګدا مخه نګه چې نن ته یو لک روپۍ کې دی نو کال له نه دی په دې یو لک روپو باندې بیا څه دی دا بیا د پنځوسو روپو کار نه کوي هسې په خپله راپریوتي د دې وجې نه پخوا به خلکو وې په نقدو باندې سونه اخلی په نقدو باندې د هغه اخلی چاندي دا به دوی جمع کول ځکه دا خو سر نه راغورځوي بلکې هغه اوچتیږي موجوده خلک وایي چې سره مه اخلی سپینه مه الی چې سره الی هم به سوال کوې او چې خرڅوې هم به سوال کوې اوس دا خلک جیدادونه اخلي خاص کر جیداد چې په کم خاریو کې دکان والی پلاټ والی بل څه والی هغه به بیا خیر سره چې خر علیم سوال به درته بل کوي او چې خرڅی هم به درته بل سوال کوي ولا ينفقون او دوی نه خرج کوي دا فی سبیل الله د الله په لار کې مراد د خرج کولو نه څه دي د هغې حق نه ورکوي زکات نه ورکوي فبشرهم الله پیغمبر ته وی ته خبر ورکه دوی له بعذاب علیم په عذاب درناکو الله به دوی له د دې درناک عذاب ورکوي کله یوم په هغه ورځ یحمه علیها چې ګرم کړی شي دا دا سره او دا سپین د دې نه به دا لوی لوی تانبې جوړې شي د تختې او د جهنم په اور کې به دغه شي ګرمې شي یوم په هغه ورځ یحم علیها چې ګرم به کړی شي دا سره او سپین فی نار جهنم په اور د جهنم کې فتکوه بها نو داغلی بشي په دې جباههم تندي د هغوی ځکه دله به چې غریب راغی محتاج به وله راغی چې زه اجتمن یم ده به دا ټنډه تروشه کړه فتوکو بها نو داغلی بشی په دی جباههم تندی داغوی ریاض مراد د تندونه مخکې طرف دی ښه یعنی دا مخې طرف ته و جنوبهم او اړخونه د دوی و ظهورهم شاګانې د دوی یعنی د هر طرف نه به داغلی شي او ورته به وایي خفه کیږی مه هذا ما دا هغه شی دی کنستم چې تاسو جمع کړی ولې انفسکم د پاره د خپلو ځانونو فذوقو تاسو اوسکه ما کنتم تکنزون سزا د هغې چې تاسو به را جمع کولو دا یو مسله بله د جاهلیت او رسم رواج د هغې قرآن رد کوي وی د کال لپاره دولس میاشتې دي ښه کال لپاره محرم سفره ربیع الاول ربیع ثانی جمادی اولا جمادی ثانی رجب شعبان رمضان شوال ذوالقعده ذوالحجه دا د کال لپاره دولس میاشتې دي په دې دولسو میاشتو کې څلور میاشتې دې ته د عزت میاشتې وي یوه ځان له ده چې رجب دی او دا درې یو ځای دي دا دغه دی ذوالقعده ذوالحجه او محرم دا درې سره یو ځای دي ذوالقعده ذوالحجه محرم د غټ اختر میاشت یوه تې مخکې او یو تې رستو دی عربو به داسې کول د جاهلیت زمانه کې چې دی کې جنګونه بند وو اوس جایز دی مخکې بند وو نو دی به ذوالقعده ذوالحجه محرم دا ذوالقعده او ذوالحجه خو به دوی صبر وکړو نو بیا به بدنونه تخنیدل چې جنگ بیا نه کو نو دوی به داسې چلو که چړواندېوالې وروستوالې به وکړو دی به وی الکه سخت کال محرم رستو دی او سفر مخکې ده دی محرم ته بیا نامه د دغه کېښوده د سفرې او هغه سفرې ته بیا نامه د محرم کېښوده هغه مخکې بیا را رستو کړه او رستو بیا مخکې کړه پکې به ښه جنګونه وکړه وکړه وکړه چې به یخ شو نو بیا خو به سفر ته نامه ده د محرم یې ښې وه وایي هلکه دا اوس محرم راله جنګ پکې منې هلکه دا رستو کول او مخکې کول مه کوې ان عدت الشهور یقینا شمار د میاشتو د کال دپاره عند الله په نیز د الله اثنا عشر شهرا دولس میاشتې دي او فی کتاب الله د الله په کتاب کې چې لوح محفوظ دی او دا کال د پر الله دولس میاشتې مقرر کړی دي دا د کله نه یوم خلق الله یوم خلق السماوات والارض په هغه ورځ چې الله پیدا کړه اسمانونه او ځمکه منها بعضې د دغې دولسو نه اربعتون حرم هغه میاشتې دي د عزت ډېرې عزتمنې میاشتې دي یو رجب ده چې دا بیله ده او بله چې دی نو هغه دغه ده دا درې دغه دي دا څه ورته وایي دا ذوالقعده یولسمه میاش ذوالحجه دولسمه میاش او محرم پیله میاش ده ذالک الدین القیم دقه د دین نیغ د الله سیده دین او نیغ دا دی چې حرام حرام حلال حلال دا نه چې حرام حلال کې او حلال حرام کې فلا تظلمو فیهن تاسو ظلم مکوي په دې میاشتو کې انفسکم په خپلو ځانونو که د فیهن نه مراد دا څلور میاشتې والی هم صحیح ده ډېرې مبارکې میاشتې دي دا څلور خو ګورې مبارکې میاشتې مبارکې مي خو ګورې که بدعملي پکې کښی نو بیا ډېر ډبل دغه د ګناه ده نو تاسو ظلم مکوي په دې سلورو میاشتو کې په خپل ځانونو یا مداب د دې نه د دولس واړه میاشتې دي تاسو ظلم مکوي په دې دولس واړو میاشتو کې په ځانونو په ځان ظلم څه دي ګناهونه کول بدعملۍ کول یو داسې کوي بل دا دی چې د جهاد فی سبیل الله اهتمام کوي مسلمانانو چې دا غواړی زمونږ دین غالبی د مسلمانانو جون د عزتی نو بیا جهاد کوي وقاتلو تاسو او جنگیږي وقاتلو المشرکین تاسو او جنگیږي د کافرو سره کافتن د ټولو سره دا موایه دغه کافر پکې خدی او دا بل کافر پکې بد دی ټول د سره بچي دي کما یقاتلونکم لکه څنګه چې هغوی جنګیږي تاسو سره کافا ټولو سره کافر ګورې ټولو مسلمانانو سره جنګیږي دا نه وایي دا د پاکستان دي او دا چې دي د افغانستان دي او دا د عربو دي او دا د عجمو دي وعلمو پوه شئ ان الله یقینا الله مع, مع المتقین دا دی سره د متقیانو د پرهزګارانو انما النسیع بېشکه رستو کول د یو میاشتې د خپل ځای نه زیادتون دا زیاتوالی دی کفر فی الکفر په کفر کې کافرانو اسم کافر یې خو چې بیا دا یو میاش د خپل ځای نه رستو کې او بله مخکې کې نو دا زیاتوالی دی په کفر کې لکه دوی به داسې کول که نه چې دغه به رالله محرم میاش نو دوی به دا محرم رستو کړه وی سخ کال محرم رستو ده او سفر مخکې ده محرم سفر پیله محرم دی بیا سفر دی دی به سفر را مخکې کړه محرم به رستو که نو دا رستوالی د یو میاشتې د بلې نه دا زیاتوالی دی په کفر کې یضل به الذین ګمراه کولی شي په دې هغه خلک کفرو چې هغه کافران دي یحلونه دوی حلال ګڼي دا رستو کول او مخکې کول عاما یو کال یو کال وی خیر دی محرم رستو کې سفر را مخکې کې او ویحرمونه او دوی حرام ګڼي دا عاما بل کال بل کال له بیا وی نه هلکه سره وړاندې رستو کول مه کوې او دا دوی دا رستو کول او مخکې کول ولې کوي وایي هلکه خو څلور میاشتې دي که نه د عزت نو سږ کال یې ذوالقعده ذوالحجه دوه شوې او سږ کال یې محرم رستو دی او دغه رامخکې ده سفر نو سفر ته به محرم وي هغې کې به جنګونه وکړو نو اوس دلته خو دوه راللې نو دوی به هغه سفر ته نامه د محرم کې ښودله وایي زه دا پکې درېیمه شوه او رجب پکې څلورمه شوه لیواتی او د دې د پاره چې دوی موافقت وکړي عدت ما حرم الله د شمار د هغې چې الله حرام کړي دي فیحل ما نو دوی حلالوي هغه حرم الله چې الله حرام کړي دي زین لهم خیسته کړی شوی دی د دې خلکو دپاره سوء اعمالهم هغه بد عملونه د دوی والله لا يهدي القوم الكافرين الله پاک هدایت نه کوي قوم کافرانو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 ورته شفا ورکړي الله ورته صحت عاجله کامله مستمره ورکړي د بازار خلکو د قوم تم دعا وکړي چې الله پاک د دین له دین سره محبت پیدا کړي ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا توفنا مع الابرار ملک دې نشته ملک نشته څه چل دی انا کله ما خو ته ویل چې ما ته ټلیفون راکړه چې کله نه اوس په دې